یا ایوه النبیو اذا طلقتم النساء دا د سوره طلاق کنه آیات امام بخاری صاحب روړه دا سوره طلاق پاوال سر شکنه دا آیات روړه او په دې غوې چې دا اول خطاب رسولم برکت دا یا ایه النبی اورستیا د جمع صغار وړي د اذا طلقتم کنه زنا مفسرین وی چې د جمع سیای د تعظیم د وجنه وروړي دو کنه کانه وی خطاب رسول مبارک ته ده خو تعظیم د وجنه جمع سیای ته استعمال کړی د ذات پر لفظو او زنا مفسرین وی چې نه د دې عبارت په خذب ته معطوف سره ده داسته یا ایها النبی و امته او نبی او او امته دې دغه نبی اذا طلقتم النساء کنا دا دی معطوف پر سر مقدر دا دا خطاب رسول مبارک تا دا امت تا دا کنا دوی سر دا خطاب دا بیا ورس جمع سی روڑلا دا بیا سیدی بلکل کنا و درهمه توجیه دا غده ایشه دا شویه دو چه دا غده ایشه قل ور سره مقدر که یا ایوه النبیو قل لأمتك اخبر امت دا سویا چه ذات ولقتم النساء دا دری توجیه گونه کانا دی جمع و دا عدت سره کنا دا دوا قسم دا یو عدت النساء دا بل عدت الرجال دا کنا یو ده شده عدت دا یو ده سره عدت دا کنا شده عدت چه کم دا کنا آغا حیز دا کنا شا حیز عدت په حیز سره چه کم دا کنا تیره ریبار خل اختلاف ساب شا خو میش کنا خپل دیغه چه کم دا کنا خپل وقت چه عدت دا کنا میش په مذاب بنده غا تو حیز دا د شذ عدت چې دا هغه چې کیم ده کنه حیز ده کنه درې حیزینه سوي چې ورشي کنه درې حیزینه تیر شي په دې سره عدت کې تیر شي او یو د سړی عدت ده د سړی د عدت نه هغه واخ د تعلق د سړی مراد ده کنه چې سړی چې تعلق ور کوي په کیم وخت د تعلق ور کوي کنه دا تعلق کو وخت ده کنه عدت د سړی عدت ورشي کنه دغه شزونه ده پراچاتو سه ده تعلق ورکول کی معدت ده ده شزونه ده پیغه واسه تعلق ورکوي هغه د وخت ده تعلق ورکول کیم ده چې هغه طهر ده کنه په طهر شبیه تعلق ورکوي تو سه کنه شان او زنا بیا داسې چې کیم ده کنه سنت هغه په توجیه کو چې عدت نه دغه ده شزونه ول عدت مراد ده دا مراد چې فطلقوهن تو تعلق ورکوي ده شزونه ته وخت عدتهن پیغه وقت د اغه عدت پیدا شي پیغه وقت د عدت پیدا شي دا معنی چې پیغه وقت ته تعلق ور کوي یا چې بیا د لوکنه ورسه په مغرب یې عدت شریک شي دا معنی چې په حیث ته تعلق ما ور کوي ځکه چې په حیث ته تعلق ور کوي بیا دا حیث خو په عدت شنه یې سبري چې کیم حیث ته تعلق ور کړه دا خو سنه ستر شو دا کنه دا تر شو دانه بیا دا حیض په منده تیرې دی بیا بل طهرا په منده تیرې دی بیا بل حیض تیرا وې دا شریک دي سمره پور دې دیو جنا طهر سے تعلق ورکا و بعض دا طهر چه ختمی دی دا دی تعلق ورکا دا جه دا دی تعلق ورکا پا ما عدد شری غا حی شری کری دیغنا پا مخی دی عدد چه کم دا کانا بیا وشتاب شی کانا سوچ میں دا کانا پا حی سے تعلق ما ورکا و ذکا جه پا حی سے چه تعلق ورکا دا حی سو سنا سر شوا دا خو یا مثلا ورس تر شوا دا یا شپا تر شوا دا یا گمتا تر شوا دا یا نیمه گمتا یا مینک تر سمرا تر شوا دا بار حال خو دا حیض عدت تا نوری سو بیش بے چه دا حیض نشی وری سو با بیا ورس که تو هر یان وری سو بی دی عدت تا خو بیا بل حیضر دی می اینا وی دینی دا عدت شری کری چه مرا پوش دیش وگی سا گانا ایده واجه نا پیغواه ده عدت شه تلوک ورکوی پیغواه شه تلوک ورکوی چه ده ایغه تلوکنا اورس یا پا مغد ده عدت بینه را شری کش آغا لینه داده چه ده طور پا خیر شه عدت ورکا کنا طور پا خیر شه چه عدت ورکا بس په مغه نه خو حیث سره کېږي حضرت وی سری شي کنه شا هغه حضرت بیا په ورده کېږي نه دی کنه شا واحصل عدتا او دو سه چې کیم نه کنه حفاظت کوي دا دغه عدت کنه د عدت شمیر کوي حساب یې کوي حفاظت یې کوي او زه دې وجه نه چې کچره رجوع ته خوښه شو کنه رجوع ته شادا وشه دا دا خو چې کوم د سوره طلاق کنه د آیات امام بخاری صاحب وروړو کنه دا نه په دې شاده تعلق ذکر دا کنه ایسا په دې آیات څخه دا ذکر وروړو چې واحصل عدتا کنه دا خو د امر سیاده د باب فعل نه کنه سوا احصو دا د باب فعل نه د امر سیاده ایسا په قران شریف سے بلد یو ټکر او غلا دا غالبا به فعل ټکر کنه یو صورت یې دا ده چې طلوق چې ویر کې په داسې طهر شي چې په هغې طهر شي د جماع نه یې ورسره کړي داسې طهر چې په هغې طهر شي د جماع نه یې ورسره کړي یو طلوق ویر کې بعض بیا دا ښځه نیره پرېږدې نیره پرېږدې که نه چې عدت تیر کو نیره په دویم طهر شي بل طلوق نه ورکوي په درېیم طهر شي بل طلوق نه ورکوي په د هغې یو طلوق باندې پرېږدې په د هغې یو طلوق باندې دوی عدت تیر کو که نه شه دا یو قسم ده او یو صورت ده په دغه طهره باندې وته تقسیم کې کنه په یو طهر شی یو تعلق پر کې په بل طهر شی بل تعلق پر کې په بل طهر شی بل تعلق پر کې دا ویان سره تا اې دې ته چې کیم دا کنه سنی طلاق ویل شي دا حسن دا اغاوال احسن دا دا حسن دا امیر مذہب دا دا که دا احسن و دا حسن دا دوا سر دا سنی طلاق کسمینا دی و سرطینا دی کانشا امیر مذہب دا دا او بیر به جماع نه چه جماع دانه یور سره کریه بیانه را غران لکه و یوشد و شهدین و مکرر کدایا دوا گواهونا پا ده بنده کنا دیغه تا سنی طلاق ویل شی وابي قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه طلق امراته عبد الله بن عمر سے طلوق پر پرشدہ اخبرتا وحیا حائزن و حال لا چه دو حائزنو کوا وزمنا دے رسول مبارک فسالا بیا عمر صاحب په دې باندې ډېر خفه و چې دا د سلې به وکړل کنه تعلق وې دا ویر و ټیک ته حضرت عمر صاحب په امر یې ور کړو دا تعلق ها تعلق وې دا ویر خو په حیث دې څنګه ور کولو دا هو کې دای چې نو وی راو فسأل عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ذلك بپشتنا اور حضرت عمر صاحب دے رسول مبارک عن ذلك اې دې تعلق به بری شي چې مو بچی خو د حیث په حالت څخه ته تعلق ور کړل دا کنه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول برکته چې اوه دا سلی به کړی دی مور هو منډه ورشه امر وکړه د تفلی راځي هداي د رجوع کوې د غشه ده تا کنه سو بیا چې کله مثلا دا رجوع ته وکړه کنه رجوع دا ته وکړه دا رجوع پر سری کنه زنا خلق دی چې دا رجوع چې په حیث تعلق تر کو دا رجوع پر مستحب دی کنه زنا خلق دا سی خو بهر حال میر مذهب دا دا کنه شاه کنا رجوع کل مستحب ندی بلکه دا وجب دی په بنده خامه خاوه رجوع تا کو کنا شازکه چه گنانگور شوا دا پا دی بنده بدعی طلاق دی ور کرده دی حیث پا حالات شه پا دی بنده گنانگور شوا دا ایده معافیت نه دی زن بچ کوله دی پرا دای دا چه کم دا رجوع کو ایده شده دا چه دا شده اخبلا شده شی ایسه دینا ورس کیا دا حیث وابو بنده تیر شی یو بیا دینا ورس کیا چه کم دا کنا توهر وابو بنده تیر شی دوا بیا بیا بل حیضه په باندې تیر شي درې بیا بیا چې کله طهر روشي ایسه دن اورس چه کچره خوش دی وی تام قدر سره دا شده ما تلو کی نویر کوا کنا و کچره تلوک ویر کوی دا یره پا دویم تو هر شده کم دا کنا تلوک دا ویر کنا شد سوچ می دا کنا پا دویم تو هر شده تلوک ویر کنا موه امر وکا عبدالله تا فلیراجع هدای در رجوع پیدا شده ده ثم لیمسک حاجن ورسه ده دای تام کده شده بزون سر حتی تطهرا حتی که چه دهر پو بنده تیر شی ثم تحیزا دین ورسه حیزا پو بنده تیر شی ثم تطهرا دین ورسه بیا پوکا شی دهر تا گادا شی دو کنا ثم دین ورسه چه دهر تا گادا شوید انشاء کا فاشا ویلی عبدالله امسکا بعدو دو دا کام کو دو زون سرای دینا ورس کیا ندا لیر تارو کبی و انشاء کا فاش دی تلقا تلوک تو ورکو قبل ان یمسا پا مخشد جماع کرلنا چه بده تو ورشه جماع نیو ورسرا کریه بده خد دی تلوک تو ورکو فتلك العدة التي دین دا اغا عدت دا امر الله ان تطلق لها النساء چه امر کرده خدای پاک پده بند ان تطلق النساء چه تلوک تو ورکل شرشده تا لها ایده غیدت پرا پوزی سدی کنا بیا وی طهر آپو بندی تیر شی بیا بیا حیض روشی آپو بندی تیر شی بیا بل طهر چه روشی ای ده دویم طهر تا وی کتلو که ورکول ورستیا کوی وی که دویم طهر تا ورستیا کول نشتا جمهور پا ده بند دی کنا ایما اربعا طول کنا پا ده بند دی چه ده دویم طهر تا ورستیا کولی وجب دی ای ده وی خمخا ورستیا کوی ده این ده حدیث دی پکسی کنا شا ای ده وی خمخا ورستیا کوی او حافظ ابن تیمیه رحمه الله علامه ابن قیم رحمه الله علامه ابن حزم رحمه الله دی ودارنګ زنا را وفزری ور سره دی راځي چې نه کبه د اول طهر شه تعلق ور کوي ور کوي شي اذا دویم طهر ته ورسته کولا دا واجب نه دی اسه مستحب دی خو نه راځي کیم ده کنه واجب نه دی خو بهر حال جمهور په دې باندې دی ائمه اربعه او نه اکثر عالمون په دې باندې دی چې نه دویم طهر ته ورسته کول څه شي دی دا وجیب دی دویم طهر دا ورسه کوي به اول طهر شه تعلق نشي ور کوي باب اذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق بار حل حیض په حالت شه تعلق نه ور کوي شه ته دا بدعي تعلق او کچره خامخه به حیض په حالت شه تعلق چې کیم نه کنه ور کړو اچھا جی د حیض په حالت شه کچره شه ته تعلق ور کړو دا طلاق چې کیم ده کنه دا معتبر ده او کدا طلاق نه ده معتبر ده حیث په حالات شي چې سره ته طلب پر کدا طلاق معتبر ده کنه ده معتبر په دې شي کې یا جمهور چې کیم ده بلکې ائمه اربعه دا په دې باندې دي چې کیم ده چې دا طلاق معتبر ده اگر کا شریعت دا په لازمه کړی دی چې رجوع ته وکړه د ګناه نه ځون خلاص کا و دا تعلق چی کیم ورکلا دا کنا دا تعلق کو شریعت معتبر دا یو تعلق د شیطان ورغلا دا که رجوع ته او کو بیا ورغلا دا دعا ته پوتې دي او که رجوع نه ته او کو بیا ورغلا دا عزت ور ته روی دغه تعلق نه کنا شاب ورا فکر دا ټیک تو چې دا مثلا د چا دغه حج په حالت شه تعلق ورته ګناه هو شو دا خو دا تعلق چې دا ور دا تعلق په شریعت معتبر دا تعلق تعلق دا کنا تعلق تعلق نه دا کنا شاب زرا حل گرا دادو چنا به حیث په حالت چې تعلق ورکو دا تعلق لوړ معتبر نه ده کنه شه دل لوړ ادبار نشته دې نه عزت پر ولا نشته په باندې کنه په دې شدا باندې سوچ مې راګا او دلیل دی ابو داود شریف سے یہ کیم نہ کنا یو حدیث رو غلا دا پیغه حدیث سے دا کا رو غلا دا کنا کہ دا عبد الله ابن عمر سے تے جے حیث په حالت سے تعلق ور کراو کنا رسول اللہ کا شدا بیا وی چ موتا وفات کلا ولم یرها شیئا ابو داود پر روایت شده ټکر غلط دی ولم یرها شیئا رسول مبارک نه ولیدلو دا تطلیقا دا تطلیقا سوا کا اتشاء نه ولیدلو منه دیتا ادبار یه نکلو ویرا کانا شده بیا متوفاس کا دا تلوک دتا تلوک نشو ولیدل کانا دیتا ادبارا نکلو ویر جه کم نکانا رسول مبارک پیغ حدیث دا ابو داود من دزن حلق دلیل نسی کانا شد سوچ مې دا کنه خو هغه حدیث د ابو داود نه مختلفه طریقې سره جوابینه شوې دي یو جواب خدا شو دا چې دا ټکه چې در نقل شو دا چې ولم یراها شیئا دا ابو زبیر نمی یو روی دا کنه شا ادا د ابو زبیر تفرد دنه چې سمره روی نقل کړ دا کنه شته په چې ولم یراها شیئا کنه برابر خیال او بللو کنه شا یا تو کیم اقدام کرا دا دا اقدام نے مستقیم اقدام دے ندا کرا مستقیم اقدام خدا دا جی بتو ہر شوئے چی کم دا کرا تعلق پر کرے و تو دے حیث و حالت سے تعلق پر کرا دا ولم یراها شیئا مستقیما دا دا چی دا کیم اقدام کرا و دا اقدام رسول مبرک مستقیم اقدام نشوئے تا ولیدن چی دا برابر اقدام دے ندا کرا شریعت سره موافق اقدام دی نه دا کړه کنه چې هغه سنی طلاق ده بلکې شریعت نه مخالف اقدام دی کړه دا ګناه ولا اقدام دی کړه دا نه دا مطلب ونه ده چې طلاق یې نه ده کنه شا ویره کنه حافظ ابن حجر رحمه الله دا جواب کړه او مولانا حبیب احمد صاحب المجهود سے چې کیم دا کنه هغه بیا دا ویل دي کنه چې ولم یراها دا هاذمیر تطلیقه ته نه راځي په دې حدیث کې کنه دا ابو داوود ول حدیث ده کنه بلکه دا ها ضمیر رجعت دا غیر رجع دا کنسا رجعت دا ولم یرها شیئا مستقیما نا دا وی چه ولم یرها شیئا ممنوعا نداری ویلا رسول برکه دی رجوع لرا ممنوع شئی کنا بلکه رجوع ترخیبی ورکر دا امر یعنی دا کلا چه فل یراجع ها رجوع دا بیتا وکو کنا دا رجوع امر ممنوع نداری ویلا پدیغه تلو کسی کنا سا بلکه ده رجوع ترغیب یې ورکړه ده رجوع باندې امر چې قبله کنه وته کړه ده چې بده شي رجوع کنه دا مطلب نه چې تعلق یې نه معتبر او حیث په حالت سے تعلق چې ورکه ده تعلق معتبر ده دې نه عیدت تیرېږي نه لکه کسه ده حدیثه ده وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن انس بن سيرين قال انس بن سيرين سيولي سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ابن عمر سيولي چه طلق ابن عمر زون وشای طلق ورکو مو من ابن عمر طلق ورکو امراته شد اخبر ده وهي حائض و حال ده چه دو حیض نو کوا فذكر عمر رضی اللہ تعالی عنہ لنبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا ذکر کرده خبر اپلور میں کانا حضرت عمر صاحب رسول مبرک ده کسا ذکر کرده فقال رسول مبرک ده چه لیراجعها ده ده رجوع کوئی ده شده تکنا رجوع ده ویتاو کده رجوع ویلی پا بندکو او یا چې کیم ده کنه دا ما دا ټول یو ټکا ده دا هیا ده ویل سره کنه دا ده نفس کلمه نه ده کنه شان او بیا دا ما دا ادتا کلمه ده زجر ویل شي کنه شان امانه کوله کلمه ده فما سمنا فما سمنا او خنا هذا الكلام بند سینی خبره نه دا خبره که جی صبح ولا وشی کنه دا ترک خبره که ولی وشی صبح ولا کنه شاب کچر عاجز شولی د رجوع کړلی نه چې د زه په رجوع باندې امر ده که چې رجوع وکړو کچر دی د رجوع کړلی نه عاجز شو واستحمق او دا له حمقت ولا چاري وکړه چې د رسول مبارک د امر تعمیل یې نه وکړلو کنه امر ته کړه چې فل یراجعها دا حمقت یې وکړلو ډېر کچر دا عاجز شو د رجوع کړلی نه و حمقت ولا چار یو کړل چې هغه تعمیل د رسول برک د امر د آی نو کړل کنه دا د حمقت او د بیوقوف دی ولا چار یو کړل بیا علایکو علایکو ترک آیا کلو کو چې کیم نه کنه نو کیا کې دي هم خاوه کلو کو کیا کې دي کنه شا یو دا ارعجز واستحمقه یو دانه دا مطلب یو دا مطلب چې دا عاجز شي د غصې تلو کوه کیا کوله نه او د حماقت ولا چار یو کړه د حیض په حالت کې تلو کوه کیا یا دویمه دا ته چې ته عاجز شي د رجوع کړل نه او د حماقت ولا چار یو کړه چې د رسول مرګ د امر تعمیل یې نو کړو کنه شا نو به الا یقو طلاق جزاء مقدره غسرک شي د کنه شا یو غړی کولا ولی وان پیب دا دی عجز ولی حالت تا و دا دی حمقت حالت تا کانا سا دا دا چار چه کری دو دا دی ولی کولی دی لوان پیب پا حالت سے کری دو آن دی عجز ولی و دی حمقت پا حالت سے کری دو ریغ پا ہوش سے دا بلیغ دا ریغ دی عقل چستان دا کانا سب دی حالت سے کری دو دا چار دی چه دای بلیغ دا و دی عقل چستان دا لوان نای ندا وڑی کانا دا پا دی حالت سے دا چار کری دو دا سرگی تلوک نئی سمیری کم وای کولی دې کړی وای دې لور دې په حالت دې کړی وای دې حماقت په حالت ته ولې جزولي حالت دا وره کړی سو بنا دا د تعلقا خو یې په بره حالت څخه کړی دو کنه دا چا څنګه ودا تعلق نه یې سوي راي دې باندې نه خبر کا اے راځه دا وسحمک نا جزو دا دی ولا کنه احمد دا دی کنه چې دې لور دې په ولې کولی په حالت څخه دا چار کړی وی کنه ایسو باول وشی دغه تطلیقا علیه په موبن به تطلیقا تن یو تلوکا دا په دیر واچ بلا سره ولې دی چې ایسو باول وشی دغه تطلیقا په موبن یو تلوکا دا حیز حالات سم ورکړه رسول برکت چې خود وی ایسو باول شي کنه ته دا وړي کولی ولې لوانته په حالات څخه ده دا چار کړی کنه شا باب من طلقه وهل يواجه الرجل امراته بالطلاق دا ترجمه الباب سے دوه خبرې دي سوچ کړئ باب من طلقه دا زون تا خبرت دا شده تا تلوکه ورکول دا راو دی که دا ندی راو کنه تلوکه ورکول ابو داود شریف سے جکیم دا کنه یو حدیث رو غلا دا کنه چه تلوک چه دا کنه شا دا ده ابعض المباحات ندا کنه شا ابغض دا پټوله مباحات پټوله راو چره شه بهر هغه حدیث چې کوم روغلا ده چې خدای پاک څنګه مبغوز ده کنه اته بهر به سبب نه یو به بلې ور کوي ولې مبغوز ده او کچره سبب موجود وي بیا د سبب دی وجنا تلو کویر کول شو تا دا بیا راو دی دا نه دی مبغوز دا نه رسول برکا ور کړه دا کنه یو شو ته تلو کنه شپ یو واش سوچ مې راغله سبب دی وجنا چې سبب موجود وي کنه دا بیا راو دی بیا اې کنه وهل یواجه الرجل امراته ایا څنګه بل مشابهه کنا او مخو کنا وهل یواجه الرجل امراته ایا مخو مخور کوي چې سره شوه خپل ته تعلق کنه شي ور کوي کنه چې مخو مخ دې ته چې کیم دا کنه تعلق ور کو اې دې پر برو بل مشابهه دا تعلق ور کوي چې کنه اې دې کا سره جواب مقدر ده نعم اې ویل نه ور کوي چې دا تعلق کنه بهر حال تعلق مباح ده که سوزر و سبب یې موجود وي او مخمغ بل مشفعه چې شی ته ورکوي دا راولي په دې انا ګنګورش وابي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي قال سالت الزهري امام اوزاعي صاحب چې مبشتنا وکړه د امام زهري صاحب نه ايو ازواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه کیما ایوه پیغه بی بیونه ده رسول مبارک شه پناه غشتی و منه ده رسول مبارک نکنه ده رسول مبارک نه چه پناه غشتی و بخو چه بخدای پاک سر زیتونه پناه غوڑ کنه و بیره کنه بیا ده چکی ده و جن رسول مبارک تلوک ور کڑا و کنه اکیما ایوه بی بی و کنه شم بیا چې مو پښتنه وکړه د زهري صاحب نه ايو ازواج النبي صلی الله علیه وسلم کیما یو پیغه بی بیونه د رسول مبارک شوا استعاذت منه چې فرای وشتي و د دنه په خدای سره قال زهری سے ویلی دی چه اخبرنی عروتو انا عائشة رضی اللہ تعالی عنها هر دا عائشة نا دا روایت چه انا ابنت الجون ابنت الجون دا جون یہ قبیلہ دو دا پلور ندا سوچ کیا خدا قبیلہ دو وریانی که دا کنا وریانی که پن امو دا قبیلہ خو مشهوره بی کنه مشهوره کنه شا او دا ابو منیع دا یعنی کلا کنشا ذکا وی چه رواه حجاج ابن ابی منیع عن جده بنکاح پلنا چه ابو منیع دا یعنی ایدین ار نکل کری وید زهرین ار نکل کری کنا چه ان عروت اخبره چه ان عائشة قالت حضرت عائشة ویلی لی چه ابنت الجوان لما ادخلت على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کانا دا بلسنا ذکر کرلو ابو اسید ویلی دیو دا دا ورسی یو سرایر دریمی کنا نعمار ابن شرحیل دا ورسی نه بدغش نعمار ابن شرحیل شتا کنا شتا شا دا نعمار ابن شرحیل ابن الاسود ابن الجوان وی نه کنا دا نعمان چه کلا اسلامی قبیل کلو کنا شا اسلامی قبیل کلو مسلمان شا یا رسولم براک تاویل که ده مویو بچه ایدو کنه شا امو یو بچی دو او هغه داسې بچی دو چې په دې ټوله عرب شته شپشلی یې جل کېی دو کنه شا او زه چې کیم ده کنه هغه زړه مې غوړي چې ته تا درته نکاح کړه رسول مبارک ته وګړه یا رسول مبارک چې کیم ده کنه اظهار دې رضا وکړلو حقیقت دا و چې شلیه و ډیره کنه شا او چې کیم ده کنه ځکه چې خو دې رئیس لیر و چې کیم ده کنه شاهزادګۍ و کنه شا بیا رسولو برک چه کم ده کنا اظهار ده رضاو کلو بیا ده پلورو ورپا نکاح کلا کنا شا پلورو ورپا نکاح کلا بیا دا خلاصه چه بچ شزو دی و و رسولو برک و خبارا نوائی چه ده سه شای دی و سیک ده کنا شای ده ده تعظیم نه ده ده احترام نه چه ده خبارا خوی چه پلور مسلمان شو دو آئی تاو ده ورا مسلمان شو یوی کنا ایده تعظیم نه خودو نو خبارا ده احترام نه چه ده ده امر لوی سرائی ده کنا شا ور په نکاح یې چې ور په نکاح یې کړل دینه ورسې رسول برک د ابو سعید رضی الله تعالی عنہ سره کنه دا ور ولا ټول کنه چې روي والا کنه شه بیا اور اول روي وسلا بیا دا یو د حجیر زنګانو کنه زنګان نه وی کنه حجیر زنګ خلستان کې راته ویل شي کنه هغه نه چې د حجیر چې کیم نه کنه یو بو په دغه خلستان شي یو کیرو کنه شه بیا رسول مبارک به ته ویلا چې ته خپل زون متهبا کا کنه شه زون متهبا کا او دې ته ویل چې کیم نه کنه دا حدیث شریف چې کیم نه کنه دا ټکیر دریمی کنه شه چې رسول مبارک به ته ویل چې څنګه ته مت زون هبا کوي بیا دې ته چې وهل تهبل ملکۃ نفسها لسوقته دا شرک راځي چې یوا بچا زده وی سوچ میں ناکا نا یا رسول امبرا کتوی چه اللہ خدا امرا پلوی ذات پی مسر دی پرار لو غصر جه کم دا کنا شا چه غیو مجبوری پرار خمخا در کا ومن دی الحقی بی اهل که کنا وردریم ومن دی پلار گنی تا کنا شا سوچ میں ناکا پلار گنی تا وردریم بیا دیر اورسی چه کم دا کنا لغابو سید صدر رضی اللہ تعالی عنہ دیتا اویل چه دیتا چه کم دا کنا سیورا کا او یوا جوڑا ورکا کنا شا جوړا کپڑے چې کیم نه کنه ورکا قیمتي کپڑے ځکه چې خامخا چې کیم نه کنه نکاح ور سره کړه رسول مبارک خدای ور داخل شو اگر کله ور لوت نه ور پښا خو رسول مبارک ته چې یو جوړا چې کیم نه کنه ورکا ور سبب لرګنې تا کنه شا دا کیسه بیا دا شذینا چې دوه کنه شدا ابنه الجوان چې دا ویل ویل شي ادغه حدیث نه دا ولی مشو چې ادغه نوم او مې مالا کنه شا دا مختلف وکړو ولی دی کنه او بلا دا خبره چه دا غا جه کم دا کنا شده سوا کنا شن دا شده دا ادینا دا عملی مشلا ادی حدیث نه چه دا شده پا ده نکاح بند روزی نوا کنا شا پا ده نکاح بند نوا روزی زکا چه دا کسا چه وطا کو چه وحل تحب الملکتو نفسها لسوقتی دا جره که لئیسی دیوا بخشو زو دیوی آغا چه کم دا عام رعایت ور سریده چه کم دا کنا زونو بخشی و زونو دا حوالا کو کنا دو پا دی نکاح بنده نو روزی دی حدیث نا دا عملی مشولا و دینا دا عملی مشولا دی حدیث نا چه رسول برا که دی تنو ورسی چه دو ندو پر روزی پا دی نکاح بنده کنا شای ورس چه کلا فاتح ویتا ولا که دا چه دا خو ندو روزی پا دی نکاح بنده کنا حتی انطلقنا الى حائط حتی که چلوڑی میش پا طرف دی اغی بغد خجیر حائط اغی خجیر بخترشی چی دیول پر بدال بی کنا نخلستانو یقال له شوت چې ویل شي هغه د جکیم نه کنه شو دای د بوغ نوم حتی انتهینا الی حیتین حتی که چې ورسېدلې میز دوی دیواله تا کنه دوه دیوالې نه یو بوغ وې دې طرف نه بل بوغ وې دې طرف نه وې دې دوی دیواله په ماسه سی وی زی وی کنه دې دوی بوغ په ماسه فی بیتن فی نخلن فی بیتن دا ورستی دا فی بیتن سره کنه دا تکیل دا دا اول فی بیتن دا پر سوچ کئی کنه شا سوچ میں دا کنه دا سینا جو دا سیوی چی فی بیتن فی نخلن فی بیت امیمہ نا فی بیتن دا فی بیتن دا اچھا جی فاونزلت بیانا ذلک لشو دا جو وینیا فی بیتن پیغه که کاسه حبی نفس کلی حبا کا نفس اخبل موتا کا نشا ویلی کنا حبا کا نفس اخبل موتا دا ټکی باندې زرا حل کدا کیسه اعتراض کړه دا کنا چې بیا رسول الله راک ته دو دته وی چې زون متحبا کدا خو نکاح نو ور سره کړه پر دې شته وی پر دې شته سره می ور داخله دو او سلام یې لوسوره ته ولو چې کیم نه کنه پر دې شته ته نکاح نه ور سره کړه کنه شاته بیا حافظ ابن حجر رحمه الله خدا سویلی دی چه اصلا شه رسول برک یو شده پا نکاح کوی که ده شده خوشوی کنه یو خوشه که ولی خوشوی کنه یو خوشه چه رسول برک خوشوی بازه اخبلا پا نکاح کویش و بیره کنه ده ده اختیار شده چه که شده خوشوی کنه یو خوشه که ولی خوشوی کنه یو خوشه ده اخبلا پا نکاح کویش و ده رسول برک نکاح کشای ده پیغام بر لگل شده ده یو او دا هغه کې رغبت ظاهره ول دې سره په طرف او دا وصل دې سره کنه دا د رسول مبارک نکاح ده او دا یې ابو سعید ورله صلاح ور وصلیه ده دسته کنه در وصلیه رغبت یا رسول مبارک دې کیند ظاهر کړه دا کنه شا سوچ مدا کنه دا نکاح ده نکاح یې کړه دا ور سره او دا حبی نفس کې چې وته یې آس چې کیند کرا دې دې تصیب قلب دې پر وته یې نه راځه نه نکاح یې نه ور سره کړه کړه دا دې دې زړه خوشاله ولې پر وته یې حافظ ابن حجر رحمه الله راوی او مولا زکریا رحمه الله هغه چې کیم ده کنه بیا داسې وی دي چې نه نکاح یې باقاعده ور سره کړو په روایت په بازار روایت سے تزوج ککر ولا چې نکاح یې ور سره کړو رسول مبارک و خپل ور په نکاح کړی اواز کیم ده کنه ساده غجل کیا نکاح یې کړو ور سره خدا رسول مبارک کې د حبی نفس کې وتویای کنه ویلې کنه یو بزوری سره یی ایت سوقان شي ویلې ایت سوقی ویل شي سوقی منصوب په طرف دې سوق کنه هغه سوقی غوسه ده دا سوقا عام پبلک سری ته ویل شي کنه رعایت ته ویل شي چې هغه د صحیح خاندان سره تعلق نه یام یو سره یې میشتو ځوند کنه شا دې ته سوقا ویل شي وهل تهب الملکتا یا هبا کوي چې کیم نه کنه بچ شو دې نفسه زنا فل سوقته غیر رعایت ور سری ته کنه شا دا نشي کېدای و الحقها به اهلها ورا سودو پلار غنه خپل ته دې تا ویلی وی مخ مخ وځه تا یو ول کنه چې ورا سودو منډه پلار غنه خپل اچھا جی وقال الحسین ابن الولید ان ایسبوری عن عبد الرحمن عن عباس ابن سال عن ابی و ابی وسید قال بی جو سره ویلی چې تزوج النبی صلی الله علیه وسلم دایره دای تزوج چکا رولو کنه ابلا كسابي قال حدثنا حجاج بن الحال قال حدثنا حمام بن يحيى عن قطاعة عن ابي غلاب يونس بن جبير قال يونس بن جبير ويت قلت لابن عمر ما عبد الله بن عمر صاحب ته ویلا چې رجل طلق امراته وهي حائض يسرائي د چې طلاق یې کوشده خپل د حال لا چې دوه حیزنو کوي کنه شابار حالا دا مخش چه دا کیما کسا تیرش بلا کنا دا سزا چه وا امیما وا دنعمان لیر وا کنه شا و دې سره رسول مبارک نکاح چې کیم نه کنه کړه او ور سره خو بار حال چې کیم نه کنه دو روزي نه وا چې کیم نه کنه په دې نکاح باندې بیا رسول مبارک سره اگر کنه نکاح کړه وا کنه ور روزي نکاح وشو و رسول مبارک دا وی چې یاره چې تر روزي نه چې کیم نه کنه بیا مودا نه شمر کنه تلو کې ورته رسول مبارک کنه شاده ده یعنی مخمخ بالمشفاعت تلو کې ورکړه دا او تلو کروا دا چې ضرورت پیش کی کنه شي یو خدای بلا دا خبره چه ده مثلا دا ویلی دونو وخوشه کانا ده رسول مبرک پر نکاح بنده ویلی نو وخوشه ایده ده پر مختلف اسباب بیان شوید یو سبب خدا بیان شوا دا کانا چه اصل شه چه کلا دور اوڑا دا بیا رسول مبرک دوی بیبیونه برورا کده امهات المؤمنین شیده کته ده چه مانه تو سه چه کم ده خنوی نوی چه کم ده کنه روڑلا او تو سه سره جوڑا خو کئی برو بارا خو کئی کنه شا بیا پدیش نه حضرت عیشا و حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ مدائی چه کم ده کنه ویل ولا شده بیا چه دا ویراغله دوی ولی دلا خود خو انتهایی کشلی و کنه شا بیا چه کشلی و دی سره دا غم پیدو شو یاره دا خو دامنا کشلی دو دا خو چه کم ده کنه رسولم برک خو نو چې دا وویني چې کیم ده که نه خو باسې میر نه خو یوان سترو خو ټول محبات وا دې دی سره وي ټول چې کیم نه نو سوی لوړ وا دې دی سره وي چې کیم ده که نه امیر لین دین چې کیم ده که نه دا خرو پې دې څه چال جوړول په چار دي که نه شه وایي شو که نه بیا هغه دی دا چال جوړ کو د دوی سره چې کیم ده که نه چې دی دې سره ته ویل دا خو اسکا بچه زده وي واه نه را دمره پوی خو نه وا که نه شه دې ته ویل چې کسه رسول مبارک چې اول ته ته درنږدې کېږي د رسول مبارک په دې ټکي ډېر خوښېږي ته د اسوې ته وویا چې کیم ده که نه وایي شو چې اني اعوذ بالله منک که نه اول رسول مبارک په دې ډېر خوښېږي که نه شه وایي شو دا ټکه به ته وکړه زه هنر نه په دې باندې پیدا که نه شه بیا چې رسول مبارک چې کیم ده که نه شه دې ته لوس راکولو دې چې کیم ده دا غا وکړو چې اني اعوذ بالله منک که نه یا چې دا ټکه او کړلو رسولون برا کوي چې نه خو خدای سره د فلان او غوښتل چې کیم نه به خدای په نوم سره زته دا فلان در کوم یا ونره در کوم پس شي باندې مخې تلو کړ اورس یا د راس پتا ولاګه دا چې دا حضرت عائشہ او حضرت حفصه دا کړی وی کنه شان د رسولون برا دا ټکه چې کیم نه کنه او کړلو کنه چې هن صواحب یوسف ان کیدهن عظیم کنا دا دی دا سی لکه هغه صواحب دی یوسف سره کنا یوسف علیہ السلام ته چال ول سره جوړ کړو کنا ان کیدهن عظیم کنا شا بهر حال کې کیم دا رسول برکت دا پته خو نو چې مده دا چال دی جوړ کړا دا سره کني خو گزاراوي کړی و چې کیم دا تلوک په نو ور کړا کنا او بهر حال تلوک چې کیم دا کنا ور زنا غاښې وی چې دا دی دا چال ور جوړ کړو او زنا شرحین وی چې نه اده غا اولاد کمزوری وی چې مړه روزي وی دوا روزي وی په خوشي باندې چې کیم دا کنه زون ور کوي دا اولاد به کمزوری وی او چې صدا په خوشي باندې زون ور کوي او مړه چې کیم دا کنه په زیر باندې دا عمل کوور سره بیا دې سره بچون چې وی دا طاقتور وی کنه شا دې سره بچون دا طاقتور وی کنه شا لکه دا د جاهلیت شعری نسلی بډیر شعر شدا د چې زده یې غشل زیات په زیر باندې دا ځل سره کړی دي کنه په دې اړه په غا زون غا کو غانا شا بیا دې غریب خو دا مطلب وو چې کیم نه کنه چې اړ جاهلیت په عقیده مطابق کنه چې یاره په خوشی زون نه درکاو ما دا سر سره کا په خدای پر وړه ته سره ما کا کنه شا او دې رسول مبارک نه چې په خدای په سره فنا او غشتلا بیا رسول مبارک خو چې نه دام را لوی ځل سره د فنا نه او غشتلا چې کیم نه دنه ورته هم متلوس درل ته دا دا نه دی مناسب کنه شا زکه تعلق ورکړه بیا ورسته چې کیم ده کنه ډیره خپاوه چې کیم ده کنه دا شده کنه ډیره زیوته چې کیم ده کنه ورس یې خپاوه کنه خو باز بار خل په وخت کې اورې به تیرې شو به تیرې شو کنه اچھا جی دا نه دې دا دا امام بخاری صاحب دا حدیث په دې پر وروړه چې تعلق ور کول چې سوزر پیش شي څه سبب موجودی بیا رواري تعلق ور کول او بل مشافهات تعلق ور کول چې کیم دي کنه دا راو دي کنه شا چې شوی ته دا غاس مخ مختلف ور کله کده رسول مبارک مخ مختلف ور کړه کنه کنا اده سو حکم دا چه دو حیز نو که یو ده حیز پا حالات سے طلوق ورکو قال عبد الله بن عمر سے ورتا ہوئینا چه تعرف ہو ابن عمر تے ابن عمر پیدا نے کہنے پیدا نے زور میں تو حیتم ہو پیدا نے کہنے میں پیدا نے ان ابن عمر مو دائن داس کری چه طلق امرات و ابن عمر طلوق ورکو شده اقبل دو خاللہ چه دو حیز نو کوا او ظاهر دا دی چې د سیدا چې سلوک ور کړل دا په بل چا ور لسل هغه د غاز بل مشفها ور کړل عبد الله ابن عمر صاحب یا کنه شا سوچ مې دا کنه اینه دینا دا غا ترجمه تر باب کې کیم نه کنه دا نه ثابت شو یا الله